فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين دا دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي آیا جهاد شر دی آیا جهاد ورانې او ویجاړی دی آیا جهاد بې هدفه جګړه ده آیا جهاد د شرق او غرب له لورې د طواغیتو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاظ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمین کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غیر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي د جهاد د اصولو شرایطو مقاصدو موخو او پایلو په اړه د هراړخیزو ځانګړي بحثونو لړۍ لدرب الكما فإما حياة چې په هر مسلمان او مسلمانې یې پېژندل لازم دي لکه د کلمې شرطونه د توحید اقسام شرک او ډولونه یې کفر او قسمونه یې نفاق او انواع یې او دغه راز طاغوت له ټولو اقسامو سره د هرې چهارشنبې ماښام له خلافت غږ څخه د پر نشه محکوم وګرځول او سنجیده یې وګرځول، هغه کیسه خو مو درته وکړه له کله چې مو یونیورسټیانو کښې په کومې طریقې عمومي خلکو ته یې چې کله نشه معقول ګرځول نو هغوی ته پرېږده طریقه یې اختیار کړه چې نن یې لوډرا راپورته کړي نو نن او د دې راپورته کولو نه یې څلوېښت کاله او پنځوس کاله بعد ورته د هغه حواله کړل د خلافت غږ راډیو مؤمن او مجاهد اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله دې وکړي چې روغ جوړ یاست او د خپلو راډیوګانو تر څنګ په دې تمه یاست چې نن به حماسي زمزمي خپرونه اورئ په حماسي زمزمي خپرونه کې تاسو ته هرکلی کوو نننۍ حماسي زمزمو ته مو هم د څېړۍ سیوري یو وتلی شاعر او پیاوړی شاعر چې شاعري یې واقعا ډېر عجیبه ده او ډېر سړي باندې تاثیر کوي الفاظ یې شاعرانه دي واقعا چې په څېړۍ سوري کښې زما دوه شاعرانو شعرونه خوښېږي چې یو محسن صاحب دی او یو هم عاصم ولسه چې د ده شاعري هغه د شاعرانه الفاظو نه ډکه وي نو نننۍ حماسي زمزمې خپرونو ته مو مولوي صاحب ته تکلیف ورکړی دی مولوي صاحب تاسو خپرونو ته ستړي مه شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما ټولو اورېدونکو ته خصوصا د هغه ملګري چې هغه د شاعرانو سره مینه لري ټولو ته سلام مننه محترم مولوي صاحب عاصم خوشحاله یو چې تاسو سره یو تاسې زمونږ بلنه منلې کور ډېر اباد خوشحاله اوسې الله دې روغ جوړ لره نو راځو د حماسي زمزمې خپرونې پوښتنو ته چې هغه مونږ شاعرانو کوو عموما چې کله له شاعر سره مرکه کېږي یا مصاحبه کېږي نو لومړی دا پوښتنه کېږي چې تاسې له څه وخته شاعري پیل کړې که مونږ همدغه پوښتنه تاسې نه وکړو چې مولوي صاحب تاسې له څه وخته شاعري پیل کړې الحمدلله مونږ خو چې د اول وخت نه تقریبا وخت ډېر وشو چې مونږ په شعر باندې پوهېدو او داسې وه چې ما تقریبا روژه به مې ایله نیولې وه چې مطلب په شعر او شاعرۍ باندې پوهېدم خو حالات داسې وو چې هغه وخت کښې شعرونو راله خوند هم نه را کا او دغسې حالات هم نه لیدل بل داسې چا سره هم تعلقات هم نه وو نو د دې وجې نه بس هغه اشعارو لیکنه دا رانه پاتې وه نه هم داسې لیکنه سره شوق و د اشعارو نو د دې وجې نه بس همداسې مهمل پاتې وو مطلب هېڅ شی مې نه لیکلی او نه مې ورسره داسې شوق و نو شاعري هم ډېره د مخکې نه الحمدلله مطلب ذهن کښې وه څه نه څه ورسره بلد وو لومړی تاسې څه شي وهڅولې چې شاعري پیل کړئ که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ یاره په اول وخت کښې خو لکه اوس وخت ډېر زیات و هلته چې مطلب خو اکثره داسې به و چې بعضې وخت کښې وخت کښې داسې و چې مطلب دا شاعرۍ سره لکه بېخي توجه هم نه وه ورته خو کله چې د سپین غر راډو فعاله شوه هلته هم زړه وغوښته د اعظام صاحب په خپله هندې راډو کښې بعضې وخت کښې به یې مطلب څه نه څه شعرونه خلکو را لیکله بیا یو وخت کښې ما یو شعر را لیکلی و والله اعلم چې هغه شعر په څه هغه باندې و خو هغې کښې مطلب دا چې نظام صاحب دا خبره وکړه چې دا تکراري دی یا به هغه ته داسې معلوم شوی چې کېدای شي دا شعر د بل چا ته که هغه وخت کښې زمونږ طرف نه دغه شعر به یې والله عالم که څه رقم کېدای شي نقل به ورته معلوم شو سټل به نو هغه شعر یې نشر نه که بیا د هغې نه وروسته هسې زما شوق نه و که نه بس بیا رانه پاتې شوه نو ډېر وخت خو تر دې پورې چې داسې وخت راغی چې مطلب یو وخت کښې بعضې ملګري شاعران چې هغه اوس فی الحال خلافت ته نه دي راغلي هغو سره هم ناسته وشوه بیا لکه څه نه څه مطلب ما ته دغه را کړ چې ته شعرونه ولیکه ضرور او ډېرو کسانو به دا خبره کړې چې ته شعرونه ولیکه بعد یو نیم شعر به مې یو ځای کښې مطلب چا ولید یا مې وکت خو زما ورسره پوره شوق نه کله چې خلافت دغه د ملګرو به الله پاک مونږ له راډو را کړه او بیا چې د بعضې ملګرو دا د څېړۍ سوري دغه مشاعره شروع کړه نو بس په دې وخت کښې مونږ هم کوشش وکړ چې څه ولیکو که نه نو بس د هغې نه وروسته هم دغه دغه ته څه نه څه لاس ولوسي دغه د څېړې سوري د وجې نه الله پاک زمونږ هم په ذهن کښې رواج شول او شوق هم پیدا شو چې نو تاسو به شاعري سړی اورې داسې ګمان کوي تاسو به ډېر کتابونه کتابونه د شاعرۍ لیکلي او ډک کړي به مې شاعري مو ډېره پخه او د ادبي لحاظه او د شاعرانه الفاظو لحاظه ډېره قوي ده، تاسې په دې اړه څه وایئ اورېدونکو ته؟ نو بس دا د الله تعالی ورکړه او بل دا چې فکر خبره مې که نه دا ډېر ځل د یو شاعر شعر چې دی سړی ډېرې خوښي زما خپله وایم لکه یو علت د وروسته پاتې کېدو د اشعارو نه ما کېدای نو هلته به هغه سره زما شعر ما ته مناسب برابر نه ښکاره کېده او داسې کمزوری شعر به راته خوند نه راکاوه که نه نو د دې وجې نه د شعرونو ډېره لیکنه ما نه د دې نه پاتې ده او مطلب دا چې الحمدلله په دې شعر باندې څه نه څه مطلب معلومات به د بعضې شعرونو نه راته کېده نو بس هغه د ذهني عادت دی چې څرنګه بعضې ملګري وایي دا الفاظ دا چا الله ورکړي نو دا د الله ورکړه ده بعضې وخت کښې مننه مولوي صاحب محترم دا هم راته ووایه چې ستاسې خپله کوم ډول شاعري خوښېږي؟ که تاسو وویل چې ما ته به اخوا دېخوا شعرونو خوند نه راکاوه، په دې وجه تا په خپله هم ډېره شاعري نه ده کړې چې که یا قوي شعر سره ولیکي یا یې بېخي ونه لیکي. نو ستاسې په خپله کوم ډول شاعري خوښېږي چې هغې په هغې کښې کوم پیغام یا کوم موضوع وي چې هغه شعر تاسو ته خوند در کوي؟ زما خپله باندې رښتیا خبرې چې یو د جهادي اشعار مې ډېر خوښ دي او بل دا دی چې مطلب سادګۍ طرف ته دعوت پکې ډېر وي دا د زما خپله د سوچ دا دی که نه زما داسې غرېزي علاقې د ښارونو نه جدا علاقې او داسې مطلب ښایسته منظرې دا دا شیان مې خوښ دي نو مطلب اکثره الفاظو کښې هم دا شي که نه نو د دې وجې نه چې جهادي اشعار زما ډېر خوښ دي تاسې همدغسې غرېزې علاقې اوسېدونکي مست یې که نه نو بس الله پاک راله همدلته ژوند هم را کړی او بس الله پاک خلافت هم راله همدلته را کړ نو بس دا د الله تعالی مهرباني ده نو نو اوس اورېدونکو ته دا معلومات هم وي چې عاصم مولوي صاحب د انصار مجاهدین نه دی د دې ځای اوسېدونکی او په قوم شینواری دی نو مولوي صاحب محترم تاسې همدغسې یو شعر چې په خپله ستاسې خوښې او دغسې جهادي موضوعات یې پکې انقلابي او حماسي موضوعات یې پکې تاسو یو شعر اورېدونکو ته ډالۍ کړئ، کېدای شي اورېدونکي به په تمه وي چې اوس به مولوي صاحب مونږ ته همدغسې یو شعر ووایي. نو الله د وکړه چې د اورېدونکو خوښ شي، که نه؟ بل دا چې زموږ اشعار الله پاک د وکړه چې د اسلام د طرف ته یو دعوت په کې پروت وي او خلک چې د دې طرف ته راجلب او مطلب راوغواړي. نو شعر په دې ترتیب باندې دی که ستړي مزلونه او قیام په کې دېره دی که ستړي مزلونه او قیام په کې دېره دی که غېږ د سرو لمبو ده خو ارام په کې دېره دی ډېر ښکلی ده د خلافت یو تصویر دی که نه دې بیت کې او د سپین غره په لمن کې په کېږدۍ کې شپې او ورځې د سپين غره په لمن کې په کېږدۍ کې شپې او ورځې عفت پاک دامني ده او اسلام پکې دېره دی. ښکلی دی. د سپين غره په لمن کې په کېږدۍ کې شپې او ورځې. عفت پاک دامني ده او اسلام پکې دېره دی. ډېر ښکلی دی. او په تنده کې سلګۍ د زنکدن په دشتو غرونو په تنده کې سلګۍ د زنکدن په دشتو غرونو اعزاز د مجاهد دی کوثر جام پکې دېره دی او تړاو مې د زړګي نور له هر څه سره پرې شوی. تړاو مې د زړګي نور له هر څه سره پرې شوی. د تللو زلمو یاد په احترام په کې دېره دی. تړاو مې د زړګي نور له هر څه سره پرې شوی. د تللو زلمو یاد په احترام په کې دېره دی. او په ګرمو تعرضونو کې چې خوند له تندې اخلي. په ګرمو تعرضونو کې چې خوند له تندې اخلي. د رب له لورې دغه یو انعام په کې دېره دی. واقعا! دا ډېر عجیبه تصویر دی په دې کښې که نه په ګرمو. په ګرمو تعرضونو کښې چې خوند له تندې اخلي نو اکثره مجاهدین داسې دي چې کله په تعرض په وخت کښې جنګ ختي ځي او مطلب ملګری تږی وي نو هغې کښې یو بېل خوند دی خو دې احساس چې کله دا جنګ دا معرکه تېره شي د هغې نه وروسته کله سړی سوچ وکړي که د هغې غوندې خوند بیا په دنیا کښې نه پیدا کېږي او په پړق د سپینو تورو کي یو خوند د جنت ګوري. په پړق د سپینو تورو کي یو خوند د جنت ګوري. احساس د ښکلو حورو یو الهام په کي دېره دی. ډېر ښکلی بیت دا بیت بیا ولولئ صاحب. په پړق د سپینو تورو کي یو خوند د جنت ګوري. احساس د ښکلو حورو یو الهام په کي دېره دی. مولوي صاحب که تاسې دا هم را ته ووایئ چې تاسې شاعري پیل کړې حتما د یو احساس او یو مسولیت له مخې به مو شاعري پیل کړې وي که اورېدونکو ته تاسې ووایئ چې یو شاعر په یوه ټولنه کې یو اجتماع کې څه وظیفه او څه مسولیت لري چې هغه ادا کړي یو یو با احساس شاعر او مسولیت پذیر شاعر په ټولنه کې کوم مسولیت او کومه وظیفه لري چې هغه ترسره کړي په سالم ډول. زه خو دا وایم چې الله پاک چې شاعر له څه ورکړي دي دا ډېرو خلکو سره دا نه دي چې هغه په خبرو له دغسې ترتیب ورکول او دغسې پېرل په دغسې الفاظو کې نو ډېر خلک چې هغه سره شاعران هم نه مطلب دا شعرونو ته ډېر غوږ نیسي او ډېر په شوق یې اوري په خپله شاعر نه وي خو د شعر نه فهم ډېر ښه اخېستی شي نو شاعر چې دی هغه دا کړای شي چې د ډېرو خلکو توجه که غفلت طرف ته کوي یا چې دی لهو لعب طرف ته کوي کړای شي او ډېرو شاعرانو دغسې کړي دي په قرآن کښې ځکه د شاعرانو بدیم بیان شوې ده چې اکثره خلک د شاعرانو چې دا سرکشه خلک یې تابع بیا مؤمنان شاعران چې دا ډېر کم دي نو د دې وجې نه شاعرانو نه دا غوښتنه ده چې شاعران چې دی یو ښایسته تصویر د زندګۍ هم خلکو ته پېښ کولی شي ښایسته تصور هم ورکولی شي او خلکو له چې د دعوت هم ښایسته ورکولی شي بل شاعر چې دی کومه باریکي په ذهن کښې لري هغه ډېر خلک نه لري شاعر ډېر وړو وړو باریکیو ته نظري او هغه باریکي بیا په الفاظو کښې د خپل ضمیر نه رایستی شي خلکو ته یې تشریح کولی شي او په هغې تشریح باندې خلکو ذهن خلاصوي نو شاعر چې دی که وغواړي د یو چا ذهن په مطلب چې دی دې طرف ته رواړي راوړلی شي بل شاعران نو زما دا غوښتنه ده چې شاعران ډېر دوی خلک دي ډېر زیات الله پاک پوهه وله ورکړې ده نو ډېر پوه شاعران دي چې اوس هغه چې دی په طاغوت کښې تېره دي هغوی چې دی یا چې دی خپل د خواهش دېره کړي دي یا دا دی چې یو غفلت د ګناهونو د وجې نه په ذهن باندې پروت دی او د غفلت پردې په مزغو راخوره شوې ده دی دا ګناهونو نه توبه وباسي اوس وخت چې دی مطلب دا چې د اسلام د خدمت وخت دی ټوله دنیا ټولې دنیا کافر هغه یو طرف ته شوي دي او مطلب راډوګانې ټول که تاسو سوچ وکړئ اوس اوس مونږ ستاسو د خلافت افیم چې دی دا اوس مطلب څومره دنیا چې مطلب لګیا څوک چې د یوه صفحې نه شروع بلې ته واړو هغې ته پسې را شي بل صرف دا دا کافر غواړي چې دا د حق ناره څوک وانه وري دا حق مطلب چې دی جوب پاتې شي پټ پاتې شي نو شاعران اوس بیا چې په دې وخت کوشش وکړه کتابونه چاپ کا مطلب دغسې ځایونو ته چې ځان ورسوي دلته را شي او مطلب بل ځای که دوی د هغه د کوم د ضمیر وینا چې نه شي ښکاره کولی دلته را شي الله پاک چې دی خلکو له کورونه ورکړي دي، الله پاک دلته چې ځمکې مونږ له را کړي دي او د مسلمانانو خپل قانون دی، خپله باچهي یې ده، نو زه د شاعرانو نه غواړم چې اوس دوی چې خدمت کا اسلام دپاره ښه ته خدمت کړی شي او بیا چې ویې کا وخت یې دی. جزاک الله. مولوي صاحب که تاسې دا هم اورېدونکو ته ووایئ چې له خلافت سره مو څنګه بیعت وکړ، ډېر خلک وو چې هغه د دې دین نه لاړه وتښتېد او څوک یې بېرته مقابلې ته د خلافت را پاڅېد او مقابلې ته یې ودرېدل، تاسې څنګه دا ضروري او اړينه وګڼله چې د خلافت سره بيعت وکړئ او بيا تر ډېره ډېر خدمت هم کوئ خلافت ته؟ بس الحمدلله الله پاک خو اول دا احسان په مونږ کړی دی چې په ډېرو خلکو کې الله پاک مونږ ته مطلب دا چې توحید کلمه را نصیب کړې ده او بیا الله پاک یعنې یقیني او عملي موحدین جوړ کړي یو دا توحید داسې نه دی چې صرف یو نوم یې دی په قرآن کښې چې دی د دې د توحید کلمه ذکر ده یا چې د په حدیث دا دغه نوم خبره نه دا عملي ژوند دی نو عملي ژوند چې دی بیا توحید دغه اقسام دي نو مطلب دا چې یو دغه د صرف دا قبر پرستي او دا دا صرف چې د دې قبر پرستي نه کړې دا صرف توحید نه دی توحید چې غټ توحید اوس وخت کښې چې دی هغه د الله تعالی په حاکمیت کښې چې دی مطلب چې شریک نه جوړول دا غټ توحید دی نو د الله تعالی د قانون دپاره الحمدلله مونږ مخکې نه راوتلي یو او د الله تعالی د قانون دپاره مونږ چې دی په امارت کې څه نه څه منډه والې ده خو کله چې مطلب دا دی چې دا د امارت دا صف مونږ ته معلوم شو تقریبا دا الله ښه خبر دی او الله ته پته ده او بعضې ډېرو ملګرو ته زما پته ده چې د خلافت دلته ظهور نه و شوی نه دلته والي نه و مطلب مقرر شوی چې ما دا منډه شروع کړې وه، ډېرو ملګرو سره مشورې کړې، تلم به راتلم به، نو مطلب یو څو کسان دلته د هغو نومونه واخېستل شو چې دا مطلب فلانی والي مقرر شوی دی یا فلانی والي دوه دوه کسان مخکې مطلب د حافظ صاحب نه د هغو نومونه اخېستل شوي وو، زه دواړو پسې لاړم چې معلومات وکړم، خو هغه معلومات چې ما وکړل یقیني خبره نه وه، خبره صحیح نه وه، نو بیا چې کله داسې وشو چې حافظ صاحب والي مقرر شو، نو په هغې وخت کښې زه فاروق استاد رحمه الله الله د شهادت قبول کړه نو هغه چې دی بیا مشوره وکړه چې دغسې کار دی نو هغه بیا ویل چې زه به یو ځل لاړ شم هغې طرف ته صحیح معلومات به هم وکړم بیا به مطلب بیعت نه وروسته تا له زه دغه وکړم تا معلومات در کړم بیا هغه چې کله بیعت کړی بیا ما سره رابطه وکړه چې کله دې خوا را کېول وایي چې الحمدلله بس خلک چې لکه په دې حافظ صاحب چې خلکو به دروغ ویل ډېر زیات بل دا کافر چې صحیح مسلمان شي ډېر زیات دروغ یي که نه نو هغه دروغو د وجې نه بس خلک ډېر خلک دې نه مني بیا هغه ویل چې ما ټول حالات وکاته صحیح مسلمان دی او موحد دی او د الله تعالی دین دپاره را پورته شوی دی نو بیعت ضروري دی بیا زه هغې خوا لاړم په اولو وختونو کښې بیعت هم وکړو نو د هغې نه وروسته چې د بیا امارت والا مونږ امارت کښې تیار وو نو بس هغه چرسیان چې کوم پاتې شوي وو هغوی مونږ سره جنګ شروع کړ اسلحې یې مونږ نه والې نو په دغه طریقې سره هم بیعت وکړو چې بس الله پاک څه نه څه په دې خبره پوه کړي وو چې د مسلمانانو تنظیمي جنګونه چې کوم شروع یې دا د خلافت لپاره دی او خلافت قایم شو نو زموږ لپاره دا نه وو مناسب چې بس یا د خلکو د یارې نه بعضې کسانو موږ له دا خبرې هم لکه مشرانو سره هم د امارت بعضې مشرانو سره زه کېناستم هغوی موږ په دې خبره هم وېرولي چې یاره داسې کار دی چې امارت خو دومره وړوکی دغه تنظیم نه دی او ټول افغانستان یې لاندې کړی دی او تاسو اوس په دې کښې څو کسان راپورته شوئ بیعت وکړئ دوی سره به څه شی کړئ ما ورته وویل چې دا اوس د اوسه پورې چې کوم جنګ موږ د حکومت سره روان کړی او د امریکایانو سره دا د څه شي لپاره وي چې الله رضا لپاره موږ چې کوم امارتیان موږ سره جنګ کړی موږ الله رضا لپاره د جنګ ته تیار یو دا خو خبره نه ده نو په هغې باندې هغه سره بیا خپه هم شوم او بس بیا چې الحمدلله لاړو بیعت هم وکړ جزاک الله او مولوي صاحب تاسو دا خبره هم وکړه چې مخکې نه هم تاسې شاعرۍ کښې څه ناڅه ګوتې وهلې که نه شاعري مو کوله له ډېره وخته نه نو تاسې کله بیعت وکړ او بیا دې څېړې څېرې ته راغلئ ستاسې په شاعرۍ کښې کوم تغییر راغی الحمدالله تغییر خو ډېر زیات راغلی ځکه چې اوس وخت کښې چې مونږ څومره شعرونه دلته مطلب نشر هم شو بعضې مو ولیکل نو هغه ډېر زیات دي د هغو نه چې مونږ مطلب مخکې په کوم وخت کښې تقریبا ډېر کلونه تېر شو په دې منځ کښې چې مونږ مطلب دا دی چې شعرونه خاص نه دي لیکلي که دا مونږ دغسې توجه ورکړې وای نو اوس به زمونږ تقریبا دا وای چې درې څلور یا پېنځه کتابه به زما چاپ شوي پراته وای خو دا د څېړې سورې مطلب دغه و چې مونږ یې دغسې را تشویق کړو شروع مو کړه او الحمدلله څه نه څه مطلب شی مو ولیکل د الله تعالی د رضا لپاره لس چې شل بچي یې شوي وي په مدرسه کښې شاګرد یې که نه هم ته به همغه کشرانو سره په همغه عمر کښې وخت تېروې او ځان به ورته کشر ښکاري نو الحمدالله مونږ مطلب دغه مدرسو کښې وخت تېر کړی دی او په مطلب دا چې په جهاد کښې هم وخت تېر کړی نو بلکل لکه مطلب مونږ سره ډېر ملګري داسې دي چې هغه مونږ نه ډېر کشران دي خو هغه مونږ داسې ګڼو لکه زمونږ همزولي چې پوه شوې نو د دې وجې نه چې دی بس عمر هم مطلب کم ښکاري او بله دا چې الحمدالله دا نه چې مونږ صرف اوس دې غره کښې دېره یو څه شي نه خبر نه یو که نه الحمدالله د څومره علاقې په پاکستان کښې چې ما لیدلي یا په افغانستان کښې ګرځېدلی یم زه یم زما کتلې به څوک ډېر نه وي ګرځېدلي کم خلک به داسې وي که نه نو خو دا غره کښې چې اوس دېره یو دا د الله تعالی دین د وجې نه دېره یو ګنې ډېر خلک دا مونږ یې پېژنو ډېر خلک یې نه پېژني خو بس دښمني هم د هر چا خپلو سره هم که دښمني ورسره درومي د الله په دین باندې ښه په خوشحالۍ ورسره کړو او ښه په دښمنۍ خوشحاله یو او مطلب دا چې الحمدلله مخکې مو هم دغسې وخت تېر کړی ده په کور کښې چې مطلب د الله تعالی د دین د وجې نه هم خپلو سره هم تعلقات ډېر ځل پرېښي دي او ډېر اوس الله پاک دا چې هغه نظر یې مطلب څه نه څه اوس ښه شوی د زموږ د دښمنۍ د وجې نه نو بس ژوند هم دغسې دی بس دا خو د الله لپاره ژوند دی او د الله لپاره دوستي او دښمني ده په کښې کوم پېغام لرئ نو کېدای شي انشاالله ستاسو غږ تر هغوی ورسېږي نو پېغام خو لکه مخکې هم دا خبره ما وکړه چې شاعرانو ته راتګ ضروري دی هغو ته زما دا پېغام دی که نه چې دا لکه ډېر شاعران داسې دي که نه چې هغوی په مشاعرو کښې هلته شراکت کړه که نه خو هغه د خپل ضمیر خبرې ډېرې پټۍ نه شي دای لکه دا خبره نظام صاحب ته هم پته او تاسو ته زما نه ښه پته ده تاسو په راډوګانو کښې به کارونه کړي هغې چې کوم ستاسو زړه غوښته هغه به تاسو نه شو ویلای نه شي که نه ځکه چې د بل د اثر لاندې اوس شاعر چې دی هغه هم دغسې په یوه جامعه کښې خپله هغه د زړه خبره نه شي ښکاره کولی چې دا جامعه یې چې د ده د نظر خلاف وي هغه شاعران چې هغوی زړونه غواړي چې مطلب دی د الله تعالی د دین دپاره خدمت وکړه او دا کمې شپې دي ډېرې زیاتې کمې شپې دي سړی ځان ته پوهېږي هغه دنیا نه سفر کړی نو راغی شي یو څو شپې د عزت هغه او د غیرت هغه دا چې دی ډېرې ښې دي او دلته یې تېرې کړه او ان شاءالله چې کله راغی دا زمونږ وینا به هغوی هلته خوښه شي چې کله را شي او د شپې سبا او پته ورته ولګي چې زه اوس په خپله باندې مطلب دا چې په هغه کوم دین چې هغه ما ایمان پر وړی کوم دین چې دی مطلب ما منلی دی بس هغې باندې زه اوس مطلب عمل هم کړی شم او د هغې اظهار هم کړی شم انشاءالله خوشحاله به شي جزاک الله مولوي صاحب محترم زمونږ د خپرونو وخت همدغسې کم وي نو تل په سر د هر سېلاب یو درېدلي او په ملت د ابراهیم یو په کلک عزم په ملت د ابراهیم یو په کلک عزم که په اور لکه خباب یو درېدلي او فدايي ته ځان سینګار په ډېره مینه فدايي ته ځان سینګار په ډېره مینه ډک موټر او تور نقاب یو درېدلي او د الله د قانون هرې قربانۍ ته د الله د قانون هرې قربانۍ ته. ټول زلمي ګلاب ګلاب یو درېدلي. د الله د قانون هرې قربانۍ ته. ټول زلمي ګلاب ګلاب یو درېدلي. او د طاغوت درګاه به خود به خود نړېږي. د طاغوت درګاه به خود به خود نړېږي. چې د رب د در په باب یو درېدلي. د طاغوت درګاه به خود به خود نړېږي. چې د رب د در په باب یو درېدلي. او د مظلوم د انتقام په اخیستلو. د مظلوم د انتقام په اخیستلو خپل مولا لره اواب یو درېدلي. جزاک الله محترم مولوي صاحب عاصم له تاسې مننه او له اورېدونکو هم مننه چې تر دې دمه یې زموږ خپرونه واورېده درنو اورېدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ حماسي زمزمې خپرونه تر بیا چې له یو بل شاعر ملګري سره ستاسې درانه خدمت ته راځو تر هغه وخته اجازه غواړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته سره چې کوم وخت تېر شوی دی په دوی باندې په دغه حالاتو کښې چې څه تېر شوي دي د هغې په اړه به تاسې ته خپل معلومات درکړي او همدا راز د خلافت د مجاهدينو په اړه د پاڅون د لاملونو په اړه به دوی راسره وغږېږي لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سر مو څه دی؟ مو نوم نجیب الله نجیب الله ته د پچیر د کومې کلي اوسېدونکی یې؟ د هېلو مشرانو وغولولو او اماراتو وغولولو چرسیانو او ټولو چرسیانو بنګیانو دې قاچاقبرو وغولوله روله مینه امارت او د قومي مشرانو خلکو ته څه ویل د خلافت په اړه خلکو ته څه خبرې کولې خلکو ته یې چې بس دا خلافت چې دی دا خوارج دی او دا د اسلام نه وتلي دي او دا خلا لالی او دا داسې کوي او هسې کوي دا ډرامې وي او چې دا چې دی زه روغ جوړ په سرعت ملګري ټول ښه او بس د شرعت کوم قانون وي هغه دې ومني الحمدلله او روحلمې ته کورنۍ ته څه ویل لري څه ډاډ ورکړې څه اطمینان ورکړې زه کورنۍ ته دا ډاډ ورکوم چې زه روغ جوړ یم سره د ټولو ملګرو او څه ورته لرې چې اوس هم هغه خلکو سره په خبرو په خبرو وغولېږي دا ستا کورنۍ او که نه نور خپل فکر وکړي غور وکړي چې نور خپل فکر وکړي بس مکتب څوم صنف کښې وې؟ دولسم دولسم کښې ښه او څومره نمره وې؟ شپږم نمره ماشاءالله ته خو باید ډېر زړور غږ کېدلی یاره سیکولر مکتبونه او جمهوریت مکتبونه چې دي دا هم نو بس داسې وي چې دولسم نه فارغ شي د پوهنتون نه فارغ شي په خبره باندې ایله په خبرو را شي که ته ازاد شوې که نه نو څه به کوې چې زه ازاد شم زه به خلافت ودرېږم ماشاءالله ماشاءالله او دلته خلافت مجاهدین حالات چې ګوري که نه وضعیت یې ګوري د خلافت د مجاهدینو د اعمال چې ګوري اخلاق یې ګوري او د امارت دلته لیدل څه فرق محسوسوې چې دا درته مجاهدین ښکاري او که نه هغه مجاهدین چې هغوی هسې د جهاد دعوې کوي هغو هسې دعوې کوي څڼې بې غېړې کړې بس ګرځي د بادان الحمدلله د اسلام دپاره راپور کوي د اسلام دپاره چې څوک راپورته کېږي هغو سرونه وشیندل قدرمنو اورېدونکو تر ډېره دغه ملګري اکثر داسې دي چې په لومړي ځل راډیو سره خبرې کوي او دوی سره خبرې کول نو مسله ده چې دوی سره زړه کښې ډېرې خبرې وي خو هغه د کولو هغه د مایک یو ځانګړی تاثیر وي په دې هیله چې تاسو د دوی په خبرو باندې مطمئن شوي یاستئ د پچیر ولسونه او همداراز د دوی کورنۍ او د دوی دغه غوښتنې او د دوی دغه هیلو ته ځیر شئ او د دوی دغه غوښتنې ومنئ والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو